کومو کسانو چې د خو چارو لار غوړه کړه دا غو لپاره کې ګنه ده او زیات مهرباني دا غو پر مخونو باندې به تور والی او خواري خورا نشي او غو د جنت مستحق دي هر څه به هغوی د تل لپاره اوسیږي په کومه ورځ چې موږ دوی ټول په یو ځای په خپل محکمه کې را پاتو بیا هغو خلکو ته چې شرک کړی دی وایي چې په خپل خپل ځای ایثار شي هم تاسو او هم تاسو جوړ کړی شریکان بیا به موږ د دوی لمنځه د بیگانه تو پر د ایستکو او د دوی شریکان به وایي چې تاسو زموږ عبادت نه کوو له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسو ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي دا د اوریدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي څوک له بې سانه ساکښ او له ساکښ نه بې سارا باسي ای پیغمبره وګوره په دغه سي نافرمانی غره کوونکو باندې ستاد رب خبره رښتینې شوه چې هغوی به منونکي نشي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون د دوی نه پوښتنه وکړه ستاسو په انګیرل شویو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول هم کړی وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي وایا هغه یوازې الله پاک دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوم ځل هم نو تاسو دا په کومه چپلاره باندې فضول کیږئ خنو وخی څوک چې د حق خوا ته لارښونه کوي هغه د دې زیات وړ ده چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپل لار نه مومي مګر دا چې ورته لار وښودل شي خنو پر تاسو باندې څه شوي دي څنګه چپه چپه فیصله کوي حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګېرنې او ګمان پسې روان دي په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بسری هم نه پوره کوي څه چې دوی کوي الله پاک قربان دي ډېر ښه پوهیږي بلکې دا خو دغه څه چې په خوا راغلیو تصدیق او دا کتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی أم يقولون افتراه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په حاته کې نه دی راغلی او د کوم شی راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی دوی هغه ارومرو پاټ کلی توګه درواغ وګاڼه مما تعملون که دوی تا درواغجن غني نو آیا چې زما کړه وړس تاسو لپاره دي څه چې زکو داغه له مسؤلیت نه تاسو خلاصي او څه چې تاسو کوي داغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم نن په دې دنیوي ژوندانه کې مست دي او په کومه ورځ چې الله پاک دوی را پاتوي نو سم دغه د دغه دنیایي ژوند به دوی ته داس کارشي چې ته به وایي دوی یوازې پر یو ساعت په خپلو منځو کې د پېژندګلوۍ لپاره ځنډېدلي وو د کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی یروو د هغه یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغه نه مخکې تا واخلو په هر حال د دوی راتګ موږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله پاک ورباندې شاهد دی ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون د هر امت لپاره یو پیغمبر دی نو کله چې کوم امت ته دغه پیغمبر راځي نو دغه فیصله به په پوره عدالت سره کیږي ووایا زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته هر څه د الله پاک په خوښه پورې اړه لري د هر امت لپاره د مهلت یو مده ده کله چې دا مده پر کېږي نو پوره یو سات مخکې واله واله به هم نه وي بیا به ظالمانو ته ورشي چې اوس دا بدی عذاب خوند وڅکي څه چې تاسې ګټئ دغه د مجازات نه پرته بل څه بدله تاسو ته درکول کېدای شي ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي توګه دا رښتیا دي چې ته یې وایې ووایه زما په رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسې دومره زور نه لرئ چې دغه د منځ ته راتګ مخه ونیسئ که له هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریبه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زړه کې به ښېبانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پرېکړه وکړي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي ويحيي ويميت وإليه ترجعون همغه ژوند بکی او همغه مرګ ورکوي او د همغه پلوري ستاسو ټولو ورګرځي دل دي ای خلکو تاسو ته ستاسو د رب د لوري نصيحت راغلی دی دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او څوک چې هغه ومني دغه لپاره هدایت او رحمت دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تفترون اے پیغمبره دوی ته وایه تاسو کله په دې فکر کړی دی چې کوم روزي چې الله پاک تاسو ته راکوزه کړې و له هغه تاسو په خپل ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله پاک تاسو ته د دې اجازه درکړې و او که تاسو پر الله پاک باندې درواغ تړئ کوم کسان چې پر الله پاک باندې دا درواغ تړي دا غو څه ګمانه چې د آخرت په ورځ به دا غو سره څه معامله وشي الله خو پر خلق باندې د مهرباني نظر لري او زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي هیڅ د یو بکتری په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داس نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون د الله پاک خبرې نشي بدلېدای هم دا لوی بریالیتوب دی ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم اے پیغمبره دا خلق په تا پوری کومې خبرې تړي هغه دې تا ونه زوروي خبر د اسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله پاک ملکیت دی او کوم کسان چې له الله پاک څخه پرته د ځانه جوړ کړیو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګېرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي همغه الله پاک دی چې ستاسو لپاره یې شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو وګلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري خلکو وویل چې الله پاک زوی نیولی دی سبحان الله هغه خو بې نیازه دی په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دي له تاسې سره د دې ویدا لپاره دلیل څه دی آیا تاسې د الله پاک باب هغه خبرې کوي چې تاسې په علم کې نشته ثم قضوا إلي ولا تنظرون دیتا د نوح علیه الصلاۃ والسلام قصه واوروه دا وخت څه چې کله هغه خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه کستا چې په منځ کې زما اوسېدل او د الله پاک د آیتونو په بیا بیا اورولو سره د غفلت نه ستاسو راوي کول زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله پاک باندې دی تاسو د خپل انګریلیو شریکانو په ملګرتیا سره یو پریکړه وکړئ او هرڅه الله چې تاسو په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې دغه په کوم اړخ تاسو له نظره پټ پاتې نشي بیا زما پر خلاف هغه عملی کړئ او ما ته هیڅ مهلت مرا کوئ که تاسو زما له نصیحت نه مخ واړاو نو ما ته مو څه زیان را ورساو زه له تاسو نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم زما اجر خو د الله پاک په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک ومني که یې ونه مني زه په خپله مسلم یم دوی هغه درواغجن وګاڼه او نتیجه دا شو چې موږ هغه او دغه خلک چې دا غ سره په بیړۍ کې وزغورل او هم غیبو په ځمکه کې ځان شنان کړل او هغه ټول خلق مقر کړ چې زموږ آیاتونه درواغ غنلی وو نو وګوره څوک چې وما نحن لكما بمؤمنين هغوی جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو لوی برقراره کړي موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو إن الله لا يصلح عمل المفسدين نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی علیه الصلاة والسلام وویل دا چې اچولي دي دا کوډي دي الله پاک همدا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله پاک سمون نه وربښي نو وګورئ چې موسی علیه الصلاۃ والسلام داغه د قوم له څو تنو ظالمیانو نه پرته نور چا ونه منل د فرعون له ویرې او په خپل د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی ویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي او واقعیت دا ده چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه چې په هیڅ کله باندې نه تنېږي او موږ موسی علیه السلام او د هغه سره وکړي په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوي او لمون قائم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا اے رب آیا دا دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي اے رب د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر وهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی